قوانین د تنظیم ذکر کول پنځه قاعده پنځه قوانین ذکر کړل یو قاعده مو بنای چې تاسو عقیده به وي دویم تاسو قانون ور الله کتابي دریم د جماعت هر رکن هغه وکار کوونکی سلورم هر کارکون با په جماعت باندې خرج کوي پنځم هر د غیر سړی نه با د جماعت حفاظت کوي غیر رازدار ونه ساتي په دې پنځمه قاعده باندې دوه واقعې ذکر کولی یو د جنگ احد یو د جنگ بدر چې کله د پنځمه قاعده تاسو پابند وئ غیر رازدار ورکینو نو بدر کې تاسو لګوي والله تعالی فتح درکا او دشمن نه سو نابود شو اوهد کې تاسو ډیر وای او غیر رازدار موجود او د امیر خبره او نه منل شو نو فتح په شکست بدل شو مخی آیاتونو کم اللہ دا خلق ذکر کو چې هغه د الله لپاره کې jihad کولو تسلی هغه له ورکا د تاسو له تکلیف را رسیدلې زغم را رسیدلې نو تاسو مقابله کې څوک ولاړو هغه هم تاسو په شان تکلیف رسیدلې وتلک الايام نداولها بین الناس دا حوادث د زمانی دي حالات د زمانی دي تاسو مې سیاړو مراړو ما او الله یو قانون ذکر کو چې دا هغه خلکو پته ولګي چې څوک مخلصین دي او دا هغه خلک معلوم شي چې کوم منافقین دي اوس دې کې د یو بل وهم جواب کوي چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ساده خیال او ګمان دی چې تاسو به جنت ته نه نوځئ تاسو نه بس تپوس نکیږي فتاسو به امتحان ناراضي بلکې زندگی چې ته تیرې نو دا د امتحان نه ډکه ده حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان میدان محشر کې د الله دربار ته مخامخ شي نو اله به مخ کې زی چې د څو سوالونو جواب ورکړي ما سوالي درکړې و نو سوالي دې کوم ځای خرج کړې و دولت د کوم ځای نه ګټلی او په کومه ذریعه یې ګټلی او په کومه طریقه باندې خرج کړی او زائد ګټه بمخه او زائد مصرف بمخه ځواني مې درکړې و اسه کې دې را کړې و آیا صرف دنیا لا کنه د الله دین له دې سو ورخړیو او ما غره استاد الحدیث ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لا ذل الا ذل عرشه پرز د قیامت باندې وا د عرش سوري د علاوه بل څه سورې نه نو الله به او قسم خلق دا اعلان دی ودرای یو هغه کس شاب النشاء فی عبادت الله هغه ځوان چې هغه خپل ژوندۍ دا الله په عبادت کې تیر کا او بدی باندې مسو او هغه دو کسان تحاب بالله دو کسان چې دا یو بل سره مين د الله د دین د وجه وا د دین د وجه نه دی راجمه کېدل او د دین خبره باندې جدا کېدل دا ودا عرش سور لاندې رزق الله فرمای ام حسبتم الله دې دې کار کړی کته دا مانو کې چې لیا لم الله الذین دې لپاره چې معلوم کی نعوذ بالله تاسو ته الله په علم شک دې دنل لیا لم لیظهر دې لپاره چې سرګن کی هغه کسان جاهدوا منکم چې هغه جهاد کړی تاسو نه جنگ ته تللی دي میدان جنگ کې جدا جنگي دي دي ويعلم الصابرين او خارجي الله هغه خلق چې هغه صبر کړي په مصائب باندې او د دې مصداق صحابه صحابی دے میدان جنگ کې لګیا دی جنگی کی ناسا په د کافر او د دشمن گزار راځي په وګه باندې لګي دا لاس د تلین جدا کیږي کما وتا وې نو الله د وینو شکار دی خو جنگ بس کړي نه دی لاندې لغو د سرمن پاتې شوی باقی ټول لاس کټ شوی دی اډو کې کټ دی هر څه کټ دي هر څه کټ شي نو هغه دا نه کوي چې سیټ لګینی او جهاد بس کی بلکې څه کوي هغه لاس د خپل لاندې کوي دوړ خپې به کیدی او په بر زور کوي د الله سره نږدې شي چې زه د الله لپاره کې جهاد وکم دا زما منځ کې رکاوټ جوړ نشي دا څه خلک ولیا له مصابرین چې هغه صبر وکړي په مصیبتونو باندې د موږ صرف په در روانه شي نه رسو کام مو شي بیا نه مسکو نه او دسکو نه قران راخلو نه دین له وزګاریو نه بل عمل له وزګاریو او تحقیق سره وای تاسو تمنون الموت چې وختو مرګ لرا من قبل بخوا ان تلقوا چې تاسو مخامخ شوي دا غي سره فقد رأيتموه وانتم تنظرون نو تاسو لیدو دا او تاسو یې کتونکي چې کله د امیر اطاعت اونکړې شو او خالد بن ولید د بل طرف نه راغی او په مسلمانانو یې د برنا د غشو بمباری شروع کانو مسلمانان تسنس شو یا خو هغه مال غنیمت را ټولولو کفار تخدیدلی وسله وسره نو وسله کې خو دی وا د جنگ موټ کې روزه د جنگ خوغه غټلو او برنه د غشو باران شو مسلمانان تسنس شو او خالد بن ولید او داغل اخکر په مسلمانانو باندې حمله وکړه مسلمانان په سپاو کړ مسلمانان یې ایثار کړ نو هر سره بالکل دې تراغله او چې زوس پړوي الله تاسو ارزو د مر کولا عمر تاسو ولیدو وانتم تنظرون او تاسو قتل صحابه ازم غم جنو الله وی فاصاب هم غم من بغم من دغم د پاسه بل غم راغی چې دا د نبی رسول الله جدایم زمون نصیب کیو هغه زمون جدا شو نو صحابه هغه هو سلام علیه پوری دلاسون نه پریوته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر دروي او سره خاوندو اولی بنو کوم چې د نبی عليه السلام د بچپن مرګ لريو د نبوت نمخ کوم د نبی عليه السلام مرګ لري د نبوت نروس کوم د نبی عليه السلام مرګ لري هغه کس هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله غار هرا کې لومبي وه نازلېږي بلار را روان دی نو ابو بکر صدیق ولا مغله ورلو بی ابو بکر یو عجیب غو نکار شو دکسی حالات را باندې رالل او د آیاتونو نازل شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق او هغه صدیق هغه صدیق چې قران دا هغه مبارک وي اذ یقول لصاحبه کله چې نبی علیہ السلام په مرګري ته وي لا تحزن ان الله معنا رب دې کېګم الله مون سره دی قران کریم دا ته وي والذي جاء بالصدق وصدق به پیغمبر رشتیا راړل او تصدیق یې ابو بکر صدیق وکړو اف ان ماتا او قتلا کجرتا محمد صلی الله علیه وسلم مرشا یا وجل شو ان قلبتم علی اعقابکم نو تاسو به اوري بخپلو شاګانو بخپلو پوندو دین به پرې دی ولستاسو ایمان تاسو دین د پیغمبر پورې مختص دی مخکې باندې مر په خپل نیټه باندې دی حضرت شیخ بوي مر په خپل نیټه دی نو چې مري نو بنرتو پړشا بدل تو ممرا وای څنګه چې نرمري نو نرتو به پاتې کیږي او دلمري نو دلتو به پاتې کیږي صحابه نرانو نو ذکر دنیا کې پاتې دی کفار بوزدل او بغیرت او نداغی ذکر ختم شو که ډیر مالدار وو خو هغه حالات ختم شو یو ورځ یو بادشاہ د بیت الله طواف ته راغی نو د بیت الله ټولې دروازې بندې او جان کیر چا په روزرول او بیت الله خالی کو بادشاہ د بیت الله طواف کوي دغه وخت کې یو شیدلو جامو کې یو سړی راغی د بوجان وسبونه وشول او په منځ کې رانه وته بادشاہ دغه وخت کې حجر اوسط کوله او روانو ورته بار د ظلمونه لګو چې الله کور کې د ظلم شروع کو دومره غټ ظالمي چې د الله کور دې بند کړ بادشاہ حکم کو بوجان لا چې دې ونی سي ویني وو فوجانو او جلا درو وو ورته وی سب د کلام کوي د بادشاہ خلاف کړي دي وزیر بادشاہ ته وی برېګي دی لیوانه دی جامیش دی دلی دی د خبره باندې یقین مکوا هکا سو خان ده چاو ما وزیر ورته وای بادشاہ ما دا نوې ډالې ونې دي وګوره ته د مر خبرې کې ودې خان دي هغه یې بدې نه خاندم وی خان نم بدې شي یو لیونې را لا بادشاہ کړې دی بل لیونې ولا وزیر کړې وی ولی لتا قران نه دی ویلې وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا مر په خپل نیټه باندې راځي نو دا بادشاہ د هر څومره غواړي چې ما وجني او زمان نیټه دی پورا نو د دا ټول فوجمان شي وجلې او که زمان نیټه پورا نو وزیر استا پشان دی کدا ټول فوجان ولې مینت شروع کی نو ما د مرګ نه خلاصول نشي زما باندې نیټه پورا او دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے علامہ زین الله دی رحمت الله علیه دا یقین پکار چې مر خو برازي الله جمر داسې وخت راولي چې زموږ الله سره روغ وي تحقیق سره وای تاسو تمنون الموت چې ارزو مو کول مرګ من قبل بقوا ان د دې خبره تلقو چې تاسو په خامخ کې دی سره فقد رایتمو نو تاسو دې دا غلر پر لرا او انتم تنظرون او تاسو یې کتون کی و ما محمد او نه د نبی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دې قد خلت من قبله الرسل تایید سره پیشی مخکې د نور پیغمبران وما كان لنفس او ندي مناسب سیو نفس تا انت موت چې مرشد په خپل اختیار الا باذن الله مگر الله په حکم کتابا معجلا نیټه مقرر شوی او من یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده لري د اجر د دنیا نوتی منها من بوله ورکو دا غینا ومن یرید ثواب الاخره او هغه څوک چې غواړي بدله د آخرت